او با تاسو معلومه ده چې هغه الحساب کې پرې چې حق باطل ته ورسوي ګډ ورشي لکه اوبه شدو کې واچوي هغه اوبه په سره ګډې وړي شي حتی چې د امتیاز نه کېږي الذي تفترونه هغه باطل چې هغه تاسو ځان جوړوئ افترای کوئ د نبی کیسه ناتا دا تاسو مشاهدان کوئ د تورات کوم صفه ذکر دي نبی کریم صلی الله علیه وسلم کې هغه ټول په سترګو ګورئ حق یې او تاسو هغه نفس الامر وي لکه تاسو صدق او کذب کې فرق کوئ د صدق هغه ته چې کلام نسبت واقعي کوي او حق هغه چې واقعا ورته اصل کې نو حق منا من حق شیء اذا ثبت درنګې د نبی کریم څخه صفات هغه دی واقع او نس امر کې دا لیدو مخکې الله پاک د ایمان حکم کو چې وآمنو بما انزلت مصدقا لما معكم یا ایمان دې پرا چې کوم شای معنی ده او تاسو امام ته امام ته نفر غدي تاسو هغه حجاب رفع کوي هغه حجاب دفع کوي معنی نو تاسو ته به د ایمان لیاره بیا اسانه شي ویلې ځکه چې تورات کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم صفات کوم ذکر وو د نبی کریم سسم هغه تور سترګې دي خیسته زلف هغه کې معمول پیج تا معمول پیج لګ لګ ډېر ګونځې نه نه بلکل خلاص دي نه بلکل ډېر ګونځي او مستقیم القامت ته درمیانه قدې د ظالمانو تورات کې دا ولي کړو چې هغه شنې سترګې دی پیغمبر شنې سترګې دي الیاذ بالله دې مې دا ولي کړو چې سبت الشعر نشته بالکل کولاو دي غونډه پکې نشته طويل يتوال بيض فقل نو فرأوه فكذبوه دغه خلکو چې ولې یلو دا تکذیب کړو چې ګور د عالمان چې کوم خبرې دی هغه ته وانه شته خبره او واقعي که او تورای چې دی وکړ او عالمان هغه پیږي چې موږ قران کې څه څه کوو قران څه انا څه خبره دا چې ولې څه خبره ده او دا چې زه خو مولانا او مقابل چې کله کله یې کنه نو چې چې و خپل میان درو ورو د تاسو هغه سره خبرې وکړي خپل څه پېږي هغه جاهلان یا یې کنه چې هل افزد الدین الا الملوک هل افسد الدین الا الملوک واحبار سوء ورهبانها دین درو طایفو سبا کو بدو بادشاهانو بدو عالمانو بدو پیرانو بزرګانو دا درې طایفې چې خراب شي دین تباه شي الناس على دين ملوكهم الناس على دين ملوكهم هل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبان حق نن یې کومه ملایان دا خبره کوي موږ څو خو نه نو دا د یهودو عالمان ډېر بل عالمان تاسو پرون تېر شو چې سره لغوه د دنیا دی پر چې چا باندې کومه مقررتیا وه په فصلونو کې یا په نقودو کې که ایمان راړو د به دا فوت شي کوم وخت الله پاک ټولو ته هدایت یې وکړه الله پاک یې چې وما رزقناهم موږ وسره ذکر کړی دا رزق ټول الله یې ورکړي دا چې الله یې ورکړي دا تاسو ابتدا الله نه سبل څه یو خبره تا کوم مشه کاغذ نه په چې څوک خبر شي د ارزي چې کاغذ خورا کوي پرې مولا راولې چې کاغذ مترا کا اوس به تاسو خبرې تاسو چې تاسو کاغذونه مو سره نشته خبر دغه هم څه کاغذونه شته نه تاسو به ټول یې کاغذ راکړي هغه جواب ما دی لیکلی و کاغذ کې راچورک نه وي هغه حسن را دی له کنه ده دته معاویه سره نه یو لاک معاوضه مو کړو یو لاک پر څه مې څه کومه سکی سم هم اوازې کې تخیر راړو نو حسن صاحب قلم کاغذ راواخستو چې زه معاویه صاحب ته کاغذ ولیکم زما معاوضې کې خو ډېر تخیر راړو خو ویل یې کله خوبولی شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم خوب کړو او دې بچیا ما بچای ایمان مستای دته غیرت ته غوښنلی خدای لا غواړه ور کون کای منی کون کای غا یو الله لا قبول هر شای چې کوم الله یې کوي لا مانع له او چې خدای دې نه منع کی لا معطی له هغه دې کوي دا څنګه دا هغه دې چې الله مقدس قلبي رجاک وقت الرجاء امن استواک سره دعا ده هغه دعا ادا یو ادا دعا یا یا روح المعانی کې دا واقعا ذکر دا حسن صاحب هغه دعا شو کا ایک لاک په دې کې 15 لاک ورته ویل شي بلا طلب بلا طلب دا کوم اولیاء اولاد دي کنه دا ډېر مستغنیان دي زه په لحاظ سره یا ارادې په لحاظ سره هغه نه غواړي د خلک دې کې پیسې راځي د دنیا تاریخ سره نه وي کفار راځي او د یهودو رحمت الله علیه هغه نه چا تاسو کو چې حضرت دا کوم مدرسې ته وي کورونه ساتي هیڅ کار نه کوي دا څنګه کوي دغه جواب دې بیا ډیر کا د بیا ټو میا ستر میا سره باز چې روان سره وځلو ته کې چې مو سره څه شو کنه دا د فقرا یو دا په واسي چې مفتي علاج اثر کوي کولی دی ته مو دی علاج وایي ته تا ته خدای په کې علاج زر کا اورا نه یو الله باندې چې ما پیدا کړ بس هغه اعتبار پیدا کړي چې تعالی باندې اعتماد نه وي دا چې څه وکړم سبا مو څه وکړم نه نه دین خدمت کوه هر څه ډېر هیڅ شي کمای نه وي موږ ډېر ادنا یو دو الیاذ بالله تورات هغه به بدل کو نبی کریم صلی الله علیه وسلم مطالعه کوي چې سترګې تورې دي مزداري د بولې کوي چې ازرق العين دا وی چې ولې کوي چې کله معتدل ده دا وی تل طوال یا طويل او څو دې کوي چې سب شعر د شای اخلاص دي تراوه فکذبو نو اسه کې وانتم تعلمون یې تاسو عالمان یې کنه خپ یې گئی مشاهده کې کوي چې د تاسو لګیا چې خلکو ته غلط شي دی نو خپل نو دا اصل کې اصل مریادی نقصان حب الدنیا حب الجاه والمال محبت د مال او د مرتبه زلوې سره وایي د خونځه دا وای د کوم د خلک د هغو ریاضت نه وي شوی ټول نه ریاضت یې نه وي شوی خونځګانو عالمانو کوري هغه چې بل څوک ملا شي دی هلکه ما ته چې دا ملا دی هغه ته په وفق نظر کوي نه نه د خو دې پیغمبر میراث ته ټول امت پکې شریک که په چا سره حسد مه کوئ هر چا ته الله تعالی خپل شی کوي بهرحال مقصود دا ده چې الله پاک وکړي چې وانتم تعلمون اوس دا خبره چې کوم دا تغییر دی حق ده و عدم بیان ده دا اگر چې آیت په بنی اسرائیل کې دی لیکن کنن هم علما هغه باندې یو شی واجب وي او هغه تعلیم ضروري وجوب دا باندې ده لکه دې کواب شعر کې مثلا یو عالم ده نور علما نه اوس یې څنګه کې بیان بل څوک به نه بل څوک نه نو په دا وایي او کته علماء امتی کا انبیاء بنی سعید لکه بنی سعید څنګه انبیاء د څه د ما امت کوم د علماء دي تاسو ګورئ هر محلي کې امام ده کړ امت پر خو علم ضرور ده دا بل خبره چې موږ علم نوی امت کو ان چې تعدد دې د وجوب نه ده که یو عالم په هغه واجب وي یا دا وي که نه ورته اصول ګران وي لږ لرې وي او موقع تېرېږي موقع تېرېږي بل مراد چې موږ څه موقع اوس خبره ده اوس حکم ده دا واجب که پوه نو دې وجه نه د دا خلک هم پکې تفصیل دین پکې ده هغه د هغه د حالات دنیا حالات نه او ته هم د خپل دنیا له حالات نه به نه دا داخل کو کې هم دا انداستل دي او دلته وانت لا تكتب الحق وانتم تعلمون او تاسو کوم دا هغه پیږي اوس دا بیان یا خو سره نه بینه یا دې مقصود دا وي چې بینه مو خو اله بینه چې ما ته لس زر روپۍ راکړي نن سبا خو زر روپۍ څه شی نه دی شل زره لس زره پنځلس زره خلک لکونه غواړي پیسې غواړي خبر لکه څنګه و پیسې دا ټول چې کوم د علم دا خدای دې پر نش دنیا دې پر تاسو حدیث ککه محاسی چې چا علم حاصل کو او دې دې پر هغه سره دنیا وغیرہ غږی کې هغه به د جنت بوی ونه کو مزون دغه حدیث مقصود څه ده چې مقصود د علم نه اصله ده د الله معرفت دا نه چې دنیا دنیا خو ډېر ادنا شی دی په دې کې چې که خدای په نزدیک د دنیا څه قدر وای کافر ته به یو غوړه په نه کړی خو الله پاک په نزدیک د دنیا قدر د میاشتې وزر عمران شو میاشتې وزر عمر دا نه دی نه هغه د کلیوانی کله وی چې دنه نه کله وی چې دنه نه نه اصل دا ده چې خدای دې پر څه کوي دا کې تعلیم باندې اجاره کول دا څنګه ده دا اجاره ده لکه مکان یې پکې ورو دا مکان بیا سیستم کې راځي پنځلس زره لس زره داسې تېر شي اخلي او چې موږ تعلیم کوو مشتاق خلک پیسې کوي میاشتې تنخیرې کوي دا ځای دی او باقي دنه تاسو سره کلیکل دي چې بعضو ښه ګڼلي ده چې ښه ده ویلې خو نیت دا مه کوه نیت دې دین خدمت کوه دین خدمت نیت کوي او دا څه نه کوي چې خبره خامامونی خبره به پر دا ته کله هر ځای جوړیږي اذن خلټو کوي او مولانا سترن یالدا بیا به یو مې یزید وخت راغلی دا به یو مې یزید لیلا مولا به به یزید ولا ایو دې لسره او فراز کا کې انتظام نه وي مجبوري دی اتا کار څه ده جمع فراز کا موټر یې بولټینګونه نه چې دې جمع هو موټر پیسې نه لوي سم موټر کو نه وګړي او څه ده مقصود دا ده چې قناعت ډېر یو لوی نعمت ده او تنخیه اخیستل هغه وجه ده چې نن سبا موجوده وخت هغه مروت نشته چې کوم مخکې و بلا تنخواه به خلکو علماو ته پیسې کوي د دنه دنه علما خلکو عبدالحکیم سرکوټي متعلق متعلق دي چې هغه خلکو زر زرو سره تللی و د ځای یې کوچي وه دا ګل ته دا کنه هغه رسی ونه کې ورکه ونه ډېر غټ نه ده یو خو تاریخ کې مشه ده کنه یو بل د تاریخ نه بساو سی یي خو ما نه سره نه یې راغی هغه یو څنګه کوله موږ یې راغیو یا رسول نو خو خبره مو اورېده زه دې چې نه ما خوې دومره چې نه وکړي زه خو ورکوم چې ما سره وخی زما دا خو ما بدن وړو کړی ده دومره چنده وکړي چې ما سره وپېري بس ډېره ما کو مقصود دا ده د اصل خبره تازه پاس الفاظ نیت همدا کوي او بل دا چې تاسو حیبت تاجدار نه هم خبرې ما پرېږدئ خو دا الفاظ مزیدار دي بوتي محمود صاحب الله جنت الفردوس نصیب کړه دا کمیټۍ جماعت کې ناستو او تقریر کولو همدغه حدیث چې ما ته یاد ده لا یتا الا لیسین عرب لم یجد عرف الجنه یوما دا عرف دلته کې ای ریحها بوی دې جرل بوتل بوی څنګه ځان خبره ده نه نه نه تاسو ته او چې نیت مو صفای نیت صاف منزل آسان بهرحال تنخوانې اوس کې ټول په دې کې هېڅ شک شبه نشته دا اوس د دې اجماع ده چې تنخیه ټول هغه ټول علما اجماع ده خو دا هغه چې دین هغه ضروري ده بقا دې دین علما سره کوم علما چې تعلیم یې کوي د څنګه تعلیم یې کوي بل تعلیم یې کوي بل نه کوي نو دا علم څنګه شي کیږي دا علم ختم شي خو دین به ختم شي الیاذ بالله نو دی وجه نه علم دی ضرورت نه ده په دې باندې اذان شو ټول امامت شو تعلیم شو دا ټول به تاسو نه کوي چې پاسه چې دا روا ده اوس په چا په دې باندې وګورئ چې نو کې خامخا څه کېږي هم نه کړم نو الله پاک او ایمان حکم دی پرا چې کوم شی معنی وو هغه نه منع وکړه چې لیار برابر شي ایمان هم ذکر شو رفع دی ایمان دی عوارض و عام بین شب اصول گویا که بیان شو او اصول دی بعد دی شروع بیانی اول اصول بیا فروع نو ما بعد چې الله حکم کوي واقیم الصلاة وآت الزکاة ورکعو مع الرافعین مون قائم کوي زکات ور کوي او عاجزي کوي سره د عاجزي کوونکو دا منا هم د رکوع څنګه عاجزي ده دا هم ډېرو ذکر کړی ده او مفسر د جلال الدین سیوطي رحمت الله علیه تفسیر کوي صلوا مع المصلين موږ کوي سره د مونږ کوونکو که تاسو خیال وکړئ معنوي لحاظ سره باطني لحاظ سره دا تفسیر دی وینا مخالف نه ده ویلې ځکه چې صلات مظهر التواضع ده دا دې ظهور دې عاجزۍ ده دا څه ادارې سترګې بل پر نه غړی بیا حتی چې تا هغه توازو چې هغه قولن دی بعد فعلن ده د رکوع کې د سجداو کې دا انتهایی توازو ده نو هغه شای چې هغه عاجزي پکې وجود ته رسي هغه نه د عاجزي استخراج کیږي دا د لمونځ ذکر هم ګویا چې عاجزۍ محل ده صلو مع المصلين لمونځ کوئ ستا د لمونځ کوونکو اصل خبره تاسو ما بعد کې خپله ذکر کیږي چې واستعینو بالصبر والصلاح واستعینو بالصبر والصلاح تاسو امداد حاصل کوي په صبر سره او په منځ لکه دوا مرزو حب المال والجاه حب المال والجاه تاسو سره د مال محبت ده د جاه مرتبه ده چې کله تاسو لمونځ کوئ نو دغه لمونځ سره هغه د محبت د مرتبې ازایلي دي عجیزي را لګه تاسو چې کړی ده نو یا سری هغه عجیزي کله کوئ شي هغه خو کبر دي او چې کله زکات ورکې مال ورکولو سره عادت شي تا سره به د مال محبت کم شي لکه امانه او دا سره دلته مو ته علاج بیان اقیم الصلاة نون کوي کوي زکات یې کوي نون مراد هغه نون نه ده چې کوم نون هغه دې بني اسرائیل مونږ ای کې رکو نه و ځکه دې چې ورکوو معاذ راکړي او بل وجه دا ده چې قرآن پاک سره ټول ما سوا منسوخ او چې کله منسوخ دي منسوخ ته اعتبار نه وي منسوخ ته اعتبار نه وي دې مون کل عدم ده دې مون کل عدم ده دې زکات کل عدم ده نو معروف الف لام چې هغه اخلي هغه معهود مون کوم ده چې هغه مون قابل ده هغه د زکات یعنی قابل ده نو که الاسلام جنسی کې د پکې دا وایي چې تاسو جنس مون جنس مون هغه منحصر ده په منځ د مسلمانانو ویلې جنس ځکه چې دین سوا هغه هیڅ یو کړه عدم ده لکه عرب یایي چې لوی بهترین مال او خان دي هغه وایي چې المال الابل المال الابل عرب عجبا ممتاز کړی دی الناس العرب الكتاب القرآن دی مداسره چې دینه معادار هغه سره کتاب کې شمار هم نه دی قرآن په مقابله عربو مقابله کې نور خلک هیڅ نه دي نورو مالونو مطالعه کې ته خان کو مال ده دې په مقابله کې نور هیڅ نه نو که جنس اخلي هم کنه نو هغه جنس دی چې اپ دې کې ونه خسر لکه ته وایې چې مسلمان هغه وی چې هغه مؤمنان سلامت مثلا او چې لګي څوک مړی چا ته ځای کوي څوک کوي مون زکات دا ور کوي دا خطاب چې الله وکړو چې اقیم الصلاة و آت الزکات لیکي وا اسلم الصلاة عقیدو آب یعنی کی عدالت چې کفار مخاطب په فروع سره دي کنه مخاطب سره فروع سره مخاطب دي کنه شافعي چې مخاطب احناف یې چې نه مخاطب کفار کفرو سره په منځ کو سره مخاطب نه دي امام سیدستی فائدہ په دې کې اوس ګورئ کا کور په حال کې کافر مون کوي په دې اجماع دا چې دا قبول نه دي لیکه اختلاف نه او په دې اجماع دا چې څوک مخاطب بولی پس دی ایمان نه هغه قضا واجب دی وی کته په قضا واجب دی او وی چې قضا واجب دی نو سره ایمان نه لري ما خلاص کړه په کوبر کې تیر کړی ته دې دا ټول باندې نه وکای دا څو کوي چې دا سره کوي نو به سر کاله په کوبر تیر کړی نه هغه موږ په حالت کفر کې صحیح ده د باندې اجماع ده او په دې اجماع ده چې پس کې ایمان نه پاونه قضا نشته ده خبر فائدہ په دې کې ده چې کله قیامت شي لکه پتر کې ایمان سره ته سزا ویلېږي پتر کې فروات سره ویلېږي ډبل سزا او څو چې مخاطب نه بولی هغه چې نه پتر کې عقاید کې سزا ده نو اصل کې امام شریعي چې تاسو مونږ قائم کړئ انځې پرې اصول ده سمنا کونو علی حال تكون صلاه معتبره ویلې ویلې وجه دا ده چې اصل کې یو شی چې هغه مبني علی ده موقوف نه علی ده او چاته حکم یې کوي په موقوف باندې چې دا کار وکړه هغه یې پر مخ کې موقفنې وجود ضرور یا یو ملزوم ده هغه ملزوم سره ایمان سره د صلات او زکات و غیره دا لازم دي دا بکای چې ملزوم سبي شي هغه لوازم نه دي او خپل سبي بلکې دا لوازم دي بغیر کته ته دغه نمون کو مونږ بغیر ایمان نه کیږي او باقی دا چې ایمان راوړلو لپاره دا علاج دا څه بیان ده دا حقیقت کې بقا د ایمان لپاره ده ابو جارم چې ایمان راوړل خو تګرا کوي دا بچره ایمان راوړل دسته لیکن ایمان سره خدا ده چې هغه پیغمبر غولوي نو کوي ایمان مقتضیات نو کوي او موږ نشو کوي موږ ته ګرانه ده ولې موږ خپل سرداران یو کړو قوم اسلامي موږ د بل مشي بنداس نه کوي چې بل مشرومن لکه اوس متا ته ملایانو کې دی کا هیڅ د خپل خوند ده څه چې راغلی ملای هو ځکه څوک مال سره مشان جوړ شي څوک علم سره مشان جوړ شي موږ دا نشه سي ته کله وټینه وګوشتو کنه نو موږ ته الله پاک موږ کور کې الحمدلله دا مخکې نه علما راغلي نو خلک دې موږ ډېر قدر کوي او موږ په قبرې کې به خلکو چې دولت کې غټ غټ لیکن کوم میدان کې چې موږ وتلی یو کنه موږ شیخ صاحب کامیاب ټول نه وو ټول ډېر ټول وکیل شیخ صاحب دا درکړ د خپل شګیدانو پس کولو هر ځای کې د شګیدانو ده هغه پس کولو دا خو خپل نه تلو اصل خبره مدا کوله چې کله سرداری هغه ته بقا په ایمان باندې ګران نه درس ایمان ګران نه ده الله پاک او چې تاسو ته بقا ګران نه نو واستعين بالصبر والصلاة د صبر سره او منځه سره چې کوم دا هغه د تلاش کوي امداد صبردار کې پیدا شي نو مال ته به محتاج نه وي مال ته به ډېر ضرورت نه وي او چې کله زکات ورکوي نو مال محبت دی زکات په معنی نماز سره یا زکات په معنی تکلیف سره زکو لا تزکو انفسکم څنګه چې پکې ما به نه وي اوس کا زکات یې نیمانه شي نو دا زکات د سره د مال نیمانه شي مال نیما دغه هو حسن اموالکم بالزکات حسن زکاتکم تاسو مال هغه خصم به زکات په زکات سره وداو مرزاکم به صدقه بمرا علاج په صدقه سره کوي واستقبلوا امواج البلايا بالدعاء والتضرع تاسو امواج دې بلا ته تکلیفونو ته مقابله په دعا یې متضرع خو یا دا تذکره وي نو زکات نور مال هغه کې نما هم رسي او بل زکات دا هم په مال نامي کې تاسو معلومه ده چې کومې ګړې دې په کور خوراک کوي کنه هغه زکات نه ته سر بچي نمای نو ما اوس سره ورسې ځای کړم دا خو په تلکن نه ویلي کړ دغه زکات دی وای او کومه تجهیز سره شي هغه ځای را خبر ده دغه زکات سره مال هم پاک شي وای تا نفس هم پاک شي دې ته نه د برز بخل فضیلت الکرم ورته حاصل شي اتقا فضیلت ورته حاصل شي نو زکات کې ګړو لحاظ سره که هغه زکات په منع نماسي هم مناسبت موجود ده او که زکات په تفصیل شي نو هم مناسبت موجود ده نو الله پاک وته چې تاسو ملونه ویر کوي او تاسو عاجزی کوونکو سره عاجزي کوئ دینا دا معلومه شوه چې اصل کې بقا او عمل رسوخ دا د اولیاء په صفت کړی تابع ټول اولیاء وکړه تابع ټول اولیاء وکړه هغه سره منظم شي تغونه رنگ واخلای هغه رنگ هغه صفات تاسو کې راشي دغه خونه صلو کما رأيتموني تاسو داسې نه کوئ لکه ما ګورئ داسې نه وي تصلو کما بینت لکم صلو کما بینت لکم دا نبی ویلی دا کې چې صلو کما رأیتمون دا معیت وایي چې ګورې نبی څنګه څرنګه مونږ کوي نو پر خلک یې ته او کا څه دې سم نه پاتې لنګي کله مثال ایمولا څه سم لمون مون په شان ته ده انا موږ حالات او کاته بس الله دې خپل فضل وکي الله دې موږ کو نه ما ټول دې الله توفیق